چه بدای دی بنده صفات په الله تعالی کی نوائی حتی چه تشبیح جوڑ سی او مشبهه ونسی او دی الله تعالی صفات په بنده کی نوائی حتی چه چونه جوڑ سی شرک نه جوړ سی نو هغه سوء اعتقاد علاج بچسی ابوسی تاسو به پوښ اوس په الله تعالی کی کوم صفات ویل ټیک تی چې موږ به کوم صفات الله تعالی ته ثابتو نو دی به رادرومی او دی ایغه به درته مقصد یو کلیه غوندې چکی بیان کی وتدبیره الا یخاطبو الا بما تسعه اذهانهم نو الله تعالی خو ډیر بلند و بالا ده دا خو دی انسان اغا دی دو معرفت دی انسان پوچ نه چدا بارا دا نو اس تی دی سبا تدبیر سپکار دا دی تدبیر دا پکار دا و تدبیره دی تدبیر دا پکار دا اللہ یخاطبو الا بما تسعه اذهانهم چی خلق سر عوام سر دی مخاطبه ونکرسی مگر نو تا مفعول مطلق او مقصد معمول مطلق به وپېژنې په دې به دې علم راشي. فیجمع هذه الاشیاء نو دا اشیاء به سره جمع کړل شي ویضم بعضها الی بعض او بعضې به بعضې سره ضم شي فینتظم صورة ترکیبیة نو دې نه به یو صورت ترکیبیة جوړ شي ینکشاف البسیط چې هغه آله دې کشف جوړه شي بیا هغه بسیط دپاره داسې بسیط چې مقصود د تصور دې هغه وبأنه حي لا كحياتنا وفي الجملة فيعمد الى صفاته يمورد المدح في الشاهد حاصله خلاصه د خبرې دا ده چې هغه صفات به الله تعالی ته سړی کش وکړي او ثابت به کړي چې هغه سبب د ورود د مدح جوړېږي په شاهد کې به دې حاضر شي چې د کوم شی صفت د مدح جوړېږي هغه به بیا په الله تعالی په دې جوړ کړي د هغه کش به وکړي او تشبیه نه به ځان څنګه بچ کړي لا پس له صفت السمع لا په صفت سمع نه د تا په مونږ صفت کي سمع عام مقصد دا ده چي آلې ته محتاج ده او څه خاص محدود شيونو ته محتاج ده چي هغه شی به اوري چي د تا هغه رينج کي چي وي دننه وي د اوريدو په رينج کي او داسي به يې داسي الله تعالی والا داسي سمع نه ده نو د هغه تشبيه چي کومه ذهن کي پيدا کيږي اوس ګنجيره به آ بيا په دې سره کايم اوس تاسو په دې خبري پوه شوي نو چې ته کله الله تعالی دپاره صفات ثابت کړې د الله تعالی بډايي وپېژنې نو بيا چې الله تعالی صفات ته وپېژنې او دا وپېژنې چې د الله تعالی صفات دا لوی دي دا د موږ صفاتو غوندې نه دي نو يقيناً ته به سبا مخلوق صفات په الله تعالی کښې نه وايې او د الله تعالی صفات به ته په مخلوق کښې نه وايې او د ټولې بد اعتقادي جړ دې آزاد به صحيح نه وي نو دا دې څه کړې ختم کړې چې دا دې ختم کړې نو مقصد دا دې چې اعتقاد دې څه شي صحيح شي. جمال ته ګوري، کمال الدولت، ښکلا، رنګ و رنځنونو ته ګوري او بلکل دې ته وزګار نه شي چې مقصد دا دی چې ته د هغه رب او د آقا او د خالق او د رازق څه وکړي؟ سوچ سړی وکړي. نو دې وجې نه سوء معرفت پیدا شي، سړی جهل شي، په پوه شوې، او مقصد دا دی چې هسې یو نظام دا په خپله مخه چلېږي او د خالق مقصد دا دی چې بیا ټکی نه مني. چې په دې سره انسان بیا استعداد په ده کې جوړ شي د هغه تجلیاتو بلندو ولو فی المعاد اګر که په آخرت کې ولې نه وي و اعتکافات او دا دې بیا اعتکافات کوي څو ته دې په ګوټونو کې ناست دي الله تعالی بډایي سوچ پې کوي و ازالة النشاغل بقدر امکان او دا مشغولیتونه د دنیا دې لږ کم کړي بقدر الامکان دې دې څه وکړي ازاله دې وکړي دا مبحث البر والاثم دا پدی کی شاہ صاحب حقیقت البر والاثم بیانی چی دی نیکی حقیقت سشای دا او دی گناہ حقیقت سشای دا, دا خبری بیانی ربط یہ دی دی مبحث خامس ما قبل مباحث سرا واضح دا هلته په مقدمه کې حضرت شاہ سے ویلی و مقدمه ار چلول ار چلول آخر کې چکل دی کتاب اغا یو اجمالی خاکه بیا بیانولا دی خپل حجت اللہ نو اغی که دی ویلی و ورأیت ان تفاصیل اسرار الشرائع ترجع الى اصلین التا دی ویلی و چکل ما دا خبر ولیدلا چی د اسرار الشریعت دی خو ګڼ شی تفاصیل دی دی شریعت اسرار خو ګڼ شی تفصیلات دی نو د تفاصیل دی اسرار الشرائع دا دیر و لیکن شاہ سے وئی چی دی, دی تفاصیل رجعہ دو اصلو تک دلا دو اصلو تک یو اصل مبحث البر والاسم چی دی گناہ حقیقت او دی نیکی حقیقت بیان کړای شی الا بسړای دی اسرار دی شرایو بیا پیژندلای شی او بل مبحث دی سیاسات ملیه نو دا دوا مبحث چی وو دا دی ټول اسرار الشرایع چی هغه تفصیلات تی دی ایغو ټول مرجع آچو آ دا دوا مباحث مبحث البر والاثم او مبحث السیاسات الملیه خو بیا شاه صاحب ویلی چی ما کله دی ته وکتل چی دا مبحث البر والاثم چی دا یعنی دی بر او دی اثم حقیقت پیژندل دا دی دی اقتناع او حقیقت او کنه پیژندل آ نشی کدل ہے مگر الا کی دیشی چی اول بسڑای مباحث تی مجازات ورتو کی دلائل انیه و لمیه و سره به دا ثابت کی چی انسان ته به په خپلو کړو باندی بدل ورکول کیږی که ښه وو ښه بدل که بد وو بد بدل دا به ثابت شی او بیا به بحث دی ارتفاقاتو سره وکی او بیا به مقصد دا ده چی سعادت ذکر کی چی سعادت چا ته ورتای او دین بعد و بیا مقصد دا ده چی سړی دی چانه بحثو کی د بیر او د اثم د حقیقت نه چی بیر او اثم چاته وایی نو دا هغه ربط سماقبل بابونو سره نو شاه صاحب په مبحث اول او په مبحث ثانی کی د مجازات هغه دلائل لمیه او انیه بیان کړی دی او په دې خبره باندې دلایل بیان کړي چې انسان اعمال دا قابل دي دي چې د ته په دې باندې بدلا ورکړ شي په مبحث اول او مبحث ثانی کې دا خبره وضاحت کړی ده ګڼ شی بابونه دي خو خلاصه یې دې تر وځي خلاصه بیا په مبحث ثالث کې ارتفاقات بحث کړی ده هغه ارتفاقات چې نفوس بشریه په هغه باندې لکه خلقت شوی وي او هغه ارتفاقات نه دو خالی کیدای نشی آدی دو پا هغه طبیعت ثانیه جوړ شوی دی او خامخا به د دنیا چکی ترقی کئی که انسان وای چی زه نه کوم بیا به چکی کئی دا یو طبیعت ثانیه جوړ شوی دی چی ضرورت رئیسی خامخا به په ذهن کی ایجادات و مقصد دا دی چی هغه نشونما را درومی او بیا په څلرم باب کی بیا سعادت او سعادت چاته وتای او طریقې د اکتساب د سعادت او هغه حجب مانعه وغیره دا بیا په څلورم بحث کې ترته ذکر کړ چې سعادت چاته ورتای د سعادت چو طریقې دي سعادت په څنګه حاصل ہے او رکاوټونه پکې سي او بیا هغه رکاوټونه څنګه دفع کای مقصد دا چې په دې څلورم باب کې درته دا بیان کړ اوس شاه صیب وایی چی دی وخت قریب شو چی مونږ په دی مشغول سو چی ګناه چاته ورتایی ګناه او مقصد دا ده چی نیکی چاته ورتایی چی زه دا درته چکه بیان که او دی حقیقت شاه صیب وایی چی زه درته بیان که مونږ وایی چی دا به ډیره ښه خبره ای نو شاه صاحب اوس راتلوی په دې کې حقیقت البر او حقیقت الاثم آ درته چکه بیانای شاہ سے وی چما بیان کرے دمخ کی لمیت تی مجازات دلیل لمی او انی میں بار بار درتا خودلی دی اسی وقت پانا پزائی کو استدلال او مختصرا دا ترتی اغی دا چی استدلال لجانب دی علت نا پا معلول دلیل انی دلیل لمی او استدلال لجانب دی معلول نا پا علت دی دلیل انی وی بار بار مو بیان کرے دا اذ قد ذکرنا لمیت المجازات شاہ سے وی چی تحقیق سرمون مخ کی بیان کرے اغد لمیت او حقیقت تی مجازات او انیت تی مجازات یعنی پا دلائل انیہ و لمیہ سره می مجازات تر تا ثابت کړی دا پا مبحث اول او ثانی کی ثم ذکرنا الارتفاقات التي جبل عليها البشر او بیا شاہ سیوی چی بیا ما اغا ارتفاقات در تا ذکر کر سلور ارتفاقات پا مبحث ثالث کی جبل علیها البشر یعنی خلق علیها البشر چی تبوی چی انسان پیدایش په دغې باندې سره دا فطرتاً دا شیونه په ده کې داخل دي فهي مستمرة فيهم لا تنفك عنهم نو دا ارتفاقات په انسانانو کې به همیشه او دین دو جدا یو بل سره جدا کېدلای نشي دا می در بیان ک په مبحث ثالث کی ثم ذکرنا السعادت و طریق اکتسابها او شاہ سوی چی بیا می سعادت تر تذکر کو دی ایغه طریقې دی اکتساب می ذکر کړي سعادت څو طریقې دی حصول به څنګه کای او موانع څه دي او بیا به موانع څنګه دفع کړی دا خبرې مې ذکر کړې په مبحث رابع کې حان ان نشتغل بتحقیق معنی البر والاثم شاہ سے وی چ اوس قصد کو مونگ دی دے خبر چ مونگ مشغول سو پا تحقیق تی معنی دی بر او اثم چ بر چاہتا ہوتا ہے او اثم چاہتا ہوتا ہے نیکی چاته وته یو گناہ چاته وای اوس تاسو عنوان ورته لګولای سو چې د نیکی کارونه آ سلور دی داسې عنوان لګولای شو اقسام البر اربعتون چې غټ اقسام دی نیکی چې روزی کنه آ دی چلورو ته بیا چې نور څور نیکی ګانو اقسام دی آ دی غته راجع کیږي اقسام دی بیر دا سلور دی فالبر نیکی کارونه دادی کلون کل عمل یفعله الانسان قضیتا لانقیاده للملئ الاعلی گورا چی کم کارونه انسان کئی او پدې کې انقیاد د ملأ اعلی او ملأ اعلی ته کارونه ور خوښوي او ده د خپل ځان بالکل دی هغه الهامات من الله قبولیت کی ځان زوال راوسته ځان بالکل دی توقف کړی چې بس صد خدای طرف نه آب ما چی قبولی سبا طاهر سبا رضاوی دی دو چې همیشه د یار رضا ته ګوری بس دغه درجی یی چی مقصد همیشه دی الله تعالی رضا ته سړی ګوری او دی ته ځان چی وقف کړی دی ته وای اضمحلال په تلقی دی الهام من الله کی چی دغه درجه ته سړی ورسیږی چی خپل رضا یی نه بس دی یار رضا هغه دی چی وی رضا وی شجی او دو د خپل ځان دا فنا کړی په مراد دی الله تعالی کی چې بس الله تعالی مرادی د خپل ځان بالکل په هغه کې فنا کړی نو کوم عمل چی انسان داسی کئی چی اغا دی ملعی اعلی انقیاد وی پیغا کی او ازمحلال وی پا تلقی الالہام من اللہ کی او دخپل زان فنا کرائی صرف اللہ مراد تا گوری خپل مرادونا چی پریخی دا نیکی دا نمبر ایک دوم هر هغه عمل چې ایغه باندې ښه بدله ورکول شي یا په دنیا کې یا په آخرت کې دا نیکي ده چې کوم داسې عمل وي چې په ایغه باندې یا دنیا کې ورته الله تعالی ښه بدله ورکړي یا آخرت کې دې ته څه وتایي نیکي نمبر دو وکل عمل یجازا علیه خیرا فی الدنیا والآخرہ دا بیرگانسی هر عمل چی بدله ورکول شی په هغه باندی دی خیر په دنیا کی یا آخرت کی نمبر تین کوم عمل انسانی چی داسی وی چی هغه هغو ارتفاقات و اصلاح راولی چی په کومه باندی نظام دی انسانی بنیاد دا دی انسانی نظام دی انسانی معاشری بنیاد په ارتفاقات باندی دا او په مفاد عامه باندې ده نو کوم عملونه چې هغې کې د مفاد عامه او د ارتفاقاتو اصلاح را درومي دا اعمال د چا دي بیر دي دا اعمال دي بیر دي چې هغه سره مفاد عامه نه خرابېږي مفاد عامه نه خرابېږي هغه صالح نظام نور سره خرابېږي نو صالح نظام اسلامی نظام دا نو چی کوم مؤیدات تی اسلامی نظام وی نو دا به ټول چه ګڼل سی اعمال دی پیر چه ایغه سره اسلامی نظام خرابیږي نه بلکه ورسره قوت کی راځمی نو دا به اعمال دی چاوی بیر وی وکل عمل هر عمل یصلح الارتفاقات اللتی چاغ اصلاح کی دی اغی ارتفاقات بنی علیها نظام الانسان چی پا اغا باندی نظام دی انسان بنیاد دی اغی ارتفاقات اصلاح کی کم عمل دابا یو بیر عمل